دا حیل جمع د حیلتون ده حیلا چال ول جوړول ته ویل شي که نه یا کې مقصود دی وي هغه مقصود ته ځان ورسوي خو په داسې یو پټه طریقه سره که نه چې مباحه طریقه وي یا غیر مباحه وي که نه خو مقصود ته ځان ورسوي بیا په دې ښځنه داسې مثلا چې راووي که نه ځنه داسې چې نه وی راو کنه لکه د شریعت حکم چې اور ثبت شي کنه ثبتول نه ورس کې مثلا چې هلا جوړوي چال ور جوړوي دا نه دی راو لکه زکوت مثلا نصاب در سره پیرا دا کول تیر شو باندې اس خدا د زکوت در باندې واجب ده اس چې ته چال ور جوړوي سکه تول ته نه دی راو او یو داسې چې کولی نه ده پتک شوه کنه په نصاب باندې نصاب سره سره خو کول نه ده پتک شوه کنه ایده لا مخت مخت اوان سر نا چال ور جوڑا وی ده بیان مخت کنا ده شدان مخت چال ور جوڑا وی ده شفا چل وڑا مثلا سبیتا نشی کنا رو نشی ده شفا دا بیا رو دی کنا ده چال ور جوڑا وی بار حال خیلی زنا رو بی و زنا دا سی جی کل ده کنا چنوی رو کنا دا بیان ده بابن فی ترک الحیله پرشول ده ده غیله وان لكل امرئ ما نوى في الايمان وغيره دي هر سړي دي پرا دا هغه شي چې کیم شي نیت یې کړی په دې قسمه شي یا غیر د قسمه نه نه راځي کیم نه کنه دا شي نه وی کنه کله کله سره یې سوي کنه نیت کو چې کیم نه کنه چال ور جوړوي کنه په دې شي وبه قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم علقمة, بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرت عمر صاحب قد خطبه شو اجمال دليل رسول عمر مجويلي يا ايها الناس انما الاعمال بالنية دار مدار ده عملي چه ده ده و انما لامرئ ما نوا په تحقیق سره د هر سړی د پرزو جزا د اغسی چې د کیم سنیات کې کړی وی کنه د اغسی ثواب او عقاب جزا چې کیم نه کنه د دوه پر فمن كانت هجرته الى الله ورسوله اغسك في هجرت ده په طرف د خدای او د رسول له خدای فهجرته مقبوله ده هجرت مقبوله ده ځکه مقبوله دا دلیل ده چې فهجرت الی الله و رسول هجرت ته ځه په طرف د خدای او د رسول بیا خدای او د رسول په طرف هجرت کی دعوا نه مقبول کنا ومن هاجر الى دنیا چې چې هجرت کو په طرف د دنیا یصيب هاجر ای ور ورسې دې د دنیا ته دې پر هجرت او امراتنا یا هجرت کو په طرف د شذ یا تزوج چې دای په نکاح کې د شذ لاره فهجرته الى ما هاجر الى به هجرت ده په طرف دی هغه چې کیم شي په طرف باندې د هجرت ور کړه ده کنه دا حدیث په دې پر درولو کنه چې په دې شه ایو صحابي و کنه مهاجر ام قیس رضی الله تعالی عنہ هغه یو شده تا پیغام د نکاح ور کړه کنه شده تا کنه پیغام د نکاح ور کړه بیا غسده چه کم ده کنه مدینه منوره تا حجرات کرده و بیا ده اطلاع ور ورز الله چه زوی نکاح ولی در سرکه چه تا حجرات رو که کنه که حجرات تا رو که خو ٹک تو کنه نکاح نکویر در سره یا ده چه خو احساسا حجرات خو ضروری ده لازم ده که خوده کنه سا و چلا ده رو که حجرات کنه مدینه منوره تا آفا ده خود رو پته کنه سا داینه بیا جکیم لکنه هجرات روکلو نکاح ده سره سره وکړه دا هجرات یو حیله و گرزدلا یو چال و گرزدلو دیغه نکاح دی شده دی پرا کنا بیا پدیغه دیشه دا صحبیث و کنا دیغه تا صحابه کرام دا نوم پا منکشه شو چه مهاجر ام قیس دیده و ام قیس دی پرا حجرات رکرا دا کنا چه سر جکیم دا کنا نکاح و بارحال ادن یاد چه مخلوط و کنا مخلوط دا مانا چه چه حجرات و که هم خرما و هم ثواب کنا اجرا باو که سواب بده وش یا فریضه به اداش سواب به نگاه که جه کم ده کنه صاحب دا مخلوط میاتی و و بارحال صحاب کرامشان خو دیر اوچات بو کنه یا دیو جنه دا مخلوط میاتا گر کنه او یا کنه و بیا رسولم برزدان کو برداشت کنه ایده جه کم ده کنه تنبیه یو کلا کنه چه نه نه هجرت که که خلص سه فصفان یاد بنده که بل شایی ورگرده وینا کنه شاید هجرت کنه بابن فی الصلاح المنزش جه کم ده کنا ادغ متعلق و بی قال حدثنی اسحاق بن نظر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن امام نبی حریت رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم نقبل يخدای پک من دی وکاز دیتو سے اذا احد صلوات جدا ودا سشی حتی یتوزعا حتی که چاودا سکو رسول مبارک داس فرمای چې لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا چې او داس ته کړه نه وی کنه داس ته بیا او داس المین نه قبلې دي کنه شام او دا احناف چې کیندا کنه داس وی چې کچره سړی په اخرین اوس کې باندې روسو بیا او رسول پر المین ورسره ورو دین او رسول زیرا زون بیا او داس پر آمدن کنه شام دیو جنا چې کیم ده کنه مین دې صحیح ده کنه شا مین دې صحیح ده چې عبد او رسول پر مین رسول وی دنا ورسې په کوز ځون به اودا سک کوروی در منځره په خیال له مسلی سره ورو کنه شا دا مین دې صحیح ده او دی وی چې دا نه دا چار والی د صحت در منځره پر جوړ کړ دا خدا چار والی دې حدیث نه مخالف ده کنه ځکه په دې سره رسول پر اقدام وی چې به اودا سره مین خورو خو یو خلینا قبل وینا و دیوی کنا سوا دا علمی چه سوا دا خدا مانا چه خدای غخری کنا قبلویه کنا شا نو بیا ایده حدیث نا دا دی چالو والدا دی حدا چه دو دا مخالف از میزوی چه سراخو دا حدیث وینه چه کن دویلا بل حدیث چه رسول برکتوی عبدالله بن مسعود صاحب تا چه ازا فعلت ذالکا کنا او قلت ذالکا فقد قضیت کنا صلاتکا کنا او کما قال نبی صلی اللہ چه دا مثلا فعل وکه او دو ورسولو پر نستایو و یا دا کول وکه کنا جا دو ورسولو پر باس سکیم دا کنا طول مین سکیم دا کنا تیرا شوین شیطا انتا کوم و فکوم و ان شیطا انتا کوم دا فکود کنا دار مین زی تیرا شو کنا در بار حال چه کم ده کنه ده ده حدیث کنه ده مخالف کنه ده عین ده حدیث سره چه کم ده کنه ده موافق ده بابن فی الزکاة دا باب دا په بیان دی هغه ترک د حیله شه په سکتول د زکوت شه زکوت په سکتول شه چې کیما حیله جوړوي کنه دا نه دی راو باب فی الزکات و الله یفرق بین مجتمعین و تفریقا بین شکل په مان دی هغه مجتمع شه کنه چې مطلب دا دا او چې تو چې کیم نه کنه یې زدي کدا حدیث مشتو سویل را کنه ترمذی شریف سرویش سم یې زدي او دواش پنو دوی تنیولی دی شل سامیه ده چې کیم ده کنه دی وش پنه تغیر کړی دی وشل سال دی بل شپنه تغیر کړی دی او دا یوش پن ده سل دی ده دا په یوا او یو وطن شپیای په یوا شان ده ده بلې په بل وطن شپیای یعنی شپینیا مخالف تا مرعایا مخالف ده یندیا مخالف تا کنه مرع ده شپنه پنده ولی زی آغا مخالف تا کنه ایک تو یه که یارا مو سره خو چې کیم نه کنه دا خو داسې لکه ګوشې ګوشې مالک کونه بیا دې شوي کنه دا شل سلکه ګوشې مالک چې یو دا شل سلکه دې ګوشې مالک چې وي کنه ځکه چې خو یې سپینا ګوشه ده دی و دی دی او دا رنګ مرایا ګوشې ده او یندیا ګوشه ده او مراحیا ګوشه ده کنه دیو جنا دا شل داسې لکه ګوشې مالک چې وي دا شل داسې لکه ګوشې مالک چې وي او شر سمیه ده خو دې بده خو بیا زکوت نشته کنه نه په دې وسله شه د کوسته نه په هغه وسله شه د کوسته که نه دا چال ورجوړه وی چې نه دا تو په مرشه سره جامه دی دغه ته مالک دی وا ته مالک دی کنه دې ته مجتمع ویل شي دا سره کوشي ویرا اته په مرشه سره جامه دی دا څنګه یې چې دا سره کوشي کوشي دی دا کوشي مالک دی دا له کوشي مالک دی چې بس مطلب دا چې دا کوت نشي در باندې واجب کنه نه دا څه چې د سرویس بل راځي کنه په مرشه د تو سره جامه دی یو څه په دې سه سله تو دی وصل دې مودي کنه و یو سپین مې وتنی ولا دا یو امر عاید یو فحل یدا او یو چې کیم دا کنه مراح یدا ازا وصل الله سره جدا جدا دي ځکه چې سل یو سره دی وصل دې بل سره دی کنه سره وته یې چې ار سپین یو دا مراح یو دا مرعا یو دا فحل یو دا دی وجه نه عمل ته چې دا دا غنل کوي و سره په مل شي ترویش یې دې دې نه یو څه د کود خلک کنه سره دا ندی رو دی عمل دا کنا ولا یجمعو بین متفرق رو جمع کولا ندی بل منزی ایز زنا ولی سی جاب مل سی سر جدا جدا بی کنا شا و دا سر جمع کوی چی دا لکا یو ملک سی بی کنا شا دا ندی رو زکا جدا خو چی کم دا کنا چال والا جوڑا بی چی کم دا کنا زکو تو سکتا ولی دا یا زکو تو وجوب خاصیت صدقه دی غیر دور دی صدقه دی وجنا یا دور دی غیر اسکی ولی دی صدقه دی وجنا وابي قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله تعالى عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضه الصدقه هر دانه سوی چې ابو بکر صدیق سے بری کلا دتا ابارزا د صدقه کنا دا کغاز یو تولی کلو په دې شه د صدقه او د زکات چې راکیمه فرضا ده د تفصيلات یو تولی کلو په دې شه دا کیسه التي هغه فرضه فرضه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مقرر کړی د رسول مبارک پیښه یو دا کیسه وا چې ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیت الصدقه خشیت وجوب الصدقه یا خشیت قلت الصدقه وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحة بن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودي حديث رأي رول رسول الله صلى الله عليه وسلم بسائر الرأس لك غرق فري ولا فقال يا رسول الله اخبرنی ماذا فرض الله علی من الصلاه بده ما خبر کا چه فرض کا خدای په کوم باندې منځنه فقال رسول الله برکت او بنو جاء الصلوات الخمس نراشتا کا نشته چې نه راشته در باندې الا ان تطوع شین البته کا چې جدای کا شین خپل مفل کا وشي خبره قال اذا سريو ده جا اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان نرا نشته در باندې الا ان تطوع شین البته کا جدای کا شای نفلی رجنس قال اخبرني ما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره قال ویلی دی اده طلحه ابن عبید اللہ دا پس صحبی ندا اده ویلی جی فأخبره رسول اللہ سلام خبارو کو اده حدیث رد رسول مبرک بشرائع الاسلام پیغ شرائع اده اسلام بنده شرائع اده اسلام سمنا اده زکوتا جی کی مجباتی کی محکامی پیو بنده خبارو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک صحابه کرام ته ورج افلح ان صدقا ادخل الجنه ان صدقا دخل کل صدا سره جنت ته چې به کې سره رښتینی نه صدا او حدیث دایره زکوت ګره د شریعت یو حکم نه دی څه کې دوره ده پر وچال ور نه جوړه ده او احناف ته کسا قال وقال بعض الناس ویری دي زنه خلق کنه له احناف یا سبل چال وال جوړ کو بده یشونه سے فرارن من الزکات ای پر دې تیز تکل دې غو وجوب دې زکوتنا فلا شی علیه نشته تشاف د بم دې کنه ګورا هو پوز عربی وینا چې زه دې نه اتشانه کا کام او دې دې د زکوت فریضه ته چال وال جوړوي کنه دا اخلاص کنه سا چال وال ته جوړوي جدائر احساب ملک کی کول جنوی یا پتر یواد ورد پتی دینا مخصی کچاتا حبا کو یا لور یې کو هلوک یې کو کنه شا یا بل څه چالو ور ته جوړ کو ویچ دا کو ځنه سکیت شو کنه او یې ته شان په باندې واجب شي نیوی چې د وجوب نه مخته هلاک ته دا و دو چې واجب نه وی در باندې او واجب چې شي در باندې دراوړ چې به هله میله دا نه دی راو خو چې واجب نه در باندې خو یو ولا فریضه در باندې روغلی نه دو دنه مخته خو دې چې کیم نه کنه دا چالو ور جوړوي اکثر دا حدیثینا سدی کنا احناف ابن رد کو بدیش وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه جوړې دی د خزانه دی یو کاز ته سره قیامت پر ورځ باندې شجاعا اقرا اغه منګر پکای کنا دا څه منګر وی شجاع چه ویوا دا راه منگیلو نوی ده دنیا منگرین خدا سی چه لاستا بشه اخلی بشه منده که دنا منده کو کنا آوه دام نوی جه دران وی شجاع وی کنا شا بهدر منگیر وی کنا شا دا یو ندنا تشتی برید وی در بنده و دا مرا سخ منگیر وی چه یو سخ خولی ده و جنا دا سر سرمن وی لره شوی وی شتون وی نوی سرمن وی تلا شوی وی پق وی کنا شا فیلقمه ور په خله به خدای د لوس لره کنه خله ته القام القام چې خله ته څه شی وروځي لقمان یې پشان کنه فیلقمه بیا په خله کو دا منګر چې کینده کنه لوس ددا فیلقمه فاه بیا وروځي ویلای دا غلوس خپل فاه خله دې ته کنه وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول برک ویلی دا انده خو یو حدیث او بل رسول برک ویلی اذا ما رب النعمه دا ما زه اذا ده بده غدیش او به غنمن یا میوه خرڅ کړي په نره میوه باندې یا غوه خرڅ کړي به بقرن په نره غوه سره او به دراهم یا بریتي باندې خرڅ کړي فرار من الصدقه به یوم ایوانی ما ورځ وخت دې کول دې تر اولنه وخت یارن او دې پر دې چال ور جوړول فرار من الصدقه به او وخت یارن دې پر دې چال ور جوړول فلا شی علیه وهو یقول فلا شی علیه وهو یقول وذا بعض الناس کانا صحت دا ده وجوب الادارا چه نفس وجوبی در بند رو غلاوی وجوب الادارا نوی در بند رو دیدنا مقصد چه کم ده کانا دای صحیح ده و یو چه وجوب الادارا نوی در بند رو غلا کل نوی کر شو دیدنا مقصد خو یا خوادا در بند واجب آنو دو کانا چه آدا در بند واجب آنو دو سکتا ولی تا چالو وال جلوائی تا دکر جا مرول نکن در بند واجب ندا کانا شا تو جو دا کانا اچھا جی قبل ان تقضي وفات شوی په مخ دې پیر کول دې نه دې نظر لاره نظر یې پیر کړنو دې نه مخ په وفات شوی او نظر د غاص په پوته و بیا په بارے چې دا د رسول مرګ نه فتوا او طلب یلا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقضيه عنها پرکت دا نظر دې طرفنه دا یې رسول مرګ دا دې چې نظر دې طرفنه ته پرک وقال بعض الناس دایره دا چار ول دی رو بیلی کنه او دل چې کیم ده کنه هغه دی شه نظر یې مېر باندې دا غاز کو دی رسول الله برکو دی خو دې نه ور کا کنه تا هغه چار ول نه دی جوړ ول جنا مېر چې رسول الله باز نظر سکت ده بلکې بده په میوا جیب کړو کنه صاحب دتا و چې ته پر کو دا ویلی چې کیم ده کنه دتا په داس مکه په ول کې ته ور کا بلکې دا نه دی ور سکت ولې پر چال ور جوړوي اخلاق کنه صاحب بار هر هو یو کسا دی وجوب نا ورسته کسی دی یو دی وجوب نا ورسته کسی دی اکثر دی مغالطا پا دیزی شدو کنا چه دی وجوب نا مخدا مخدا جه کم نکنا خوی خود غور وجیب نبی کنا چه وجیب نبی در خو خدا چار وال جلوائی چه تیر بنده وجیب نشی کنا سا و یو جه تیر بنده وجیب شی دی وجوب نا ورسته بینرا چار وال نجوڑی جی کنا سا باب بلا ترجمتن و بی قال حدثنا مسعود قال حدثنا ابن سعید عن عبید الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشعار شغاره رسول مبارک نه کړی د شغار نه قلت لنافع عند عبيد الله وی چې مون نافع صاحب دا ول چې مشغار د شغار څه شي قال درته ول چې ان کو بین تر رجل چې باندې کا کو یو سړی لیر د بل سړی کنه بل سړی لکه مثلا ده ته شکار ورشی چه ده یوه بزا ده بله ده پر مارو کرده یو ده بله بزا ده بله ده پر مارو کرده کنا دا غا ندی روی دینا رسول برک نحی کریدو و دیره کسا وکال بعض الناس ایده احناف ویلی چه این اختارا کچیر چار والی سر جوٹلو حتی تزوج علی شکار حتی که جنه کاهی پر شکار بنده اکرو سر مانه ایواج کم ده کنا خیر ده بل ده ور بنه کاخره بل بل ده ور بنه کاخره فهو جائز ورم دا را او دا دانه که خو شرط باطلو نو دا شرط چی دا باطل لکنا شرط چی باطل میروی چه خو شغار ندارو شغار ایده دا ویلسی چه مهر لوڑ وینا پشه ده یوی بزا مار ده بله ده پراو کرده ورسی بله بزا مار ده بله ده پراو کرده ورسی کنا نو بیاد دا ندارو خو چه کلا دا شرط لگو که باطل یه که مهر بسر ور پراو جه که خو شغار سورا نیرن کنا شا این دا دی چې دا شرط لغوه ده چې دا دې بزغای دې دې پر مہر وګرځي دې بزا دې دې پر مہر وګرځي دا شرط چې لای سره او دا شرط خو لغوه ده مہر به سر واجب دی خو چې شرط لغوه کې مہر به سر واجب ته خو په شغار شغار کوته نه شګا خدا را ولا دی وقال ذل متدی په متاخر دې بعض الناس ویلي دي چې نکاح فاسد او نکاح فاسد ده او شرط یا بده الله متاخر ده چې نکاح فاسد ده یا او شد بیا بطل دار ورد یقین دا کنشینا متعدی دا ورزی کانا لکه یو سرائی پیتاوی چه زویت ونا فیداو خلا لاس ورزی یا پینزو ورزی یا ایوان بیاش کانا شا دا متعدی کانا دا متعدی دو پدیسه دا شد بیا بطل دا ودا نکاس کتا کانا دا بطل دا دانا دا صحیح کانا شا دا امیر مذہبہ دا غط اچھا جی وقال بعضهم وزنا حال کلی چه المتد و شغار جائز المتعا و شهر دوان سر رولی ولا شرط دا دا بطل کنا بار الله هدایت راخ چې کیندا کنه دای په میر باندې کو چې دا حدیث شریف چې نهی راولې دی دنه و دې صحیح دی دی جهل دی خو میر وی چې کله چې شعار یو نه نه جهل کبیر کین جهل دی ولا خوشت لا و چې کنه فضل ولا شغار شغار نشي بوته کنه وابي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني الزهري عن الحسن وعبد الله ابن محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله تعالى عنه قيل له داین الزام حدیث خدا شو وقال بعض الناس ان احتالا کچره مثلا چالو علی جوړ کو حتا تمتع حتا کې چې نکاح له متعه او لفن نکاح فاسد نه دا نکاح څه شي دا دا فاسد ده وقال بعضهم ان نکاح جائز و شرط باطل کنا نکاح چې د جائز او شرط باطل ده بهر حال می ده حنا مذهب دانه ده چې متاجد دراو دو کنه شا لکه حدیث دی وی میرا لغه چې متاجد دانه دراو کنه شا بیا د قاعده غو وشنه خو سک منه کوای نشي چې کیم ده کنه شا چې شوای په خپل کنه تو په شان بش خلق به خامه چې کیم ده کنه یې غیر تر ولی را مې تر ولی چې کیم ده کنه خلق دنه منه کوای نشي ځکه چې وشو د دې ارته ده کنه شا وشو د دې ارته او یو مثلا ال بیا داس دي چې کیای د کندره د خپل ملک شي بدی پیغه شي کنه شا یې بدی پیغه شي اساره یې په مثلا او غلی دا تور که یو لا عبدی ولا ته ورکا وینا کنه سا او چار وار دا جوړ کړل چې دا عبد کړه ورکا چې دا شان ته دا دار مې نه روالي کنه دا موږ یو دای ورسه صدا کړ دا هر پر مې باندې بیا نه پوری کنه سا دا نه دی راو بلکې از یتای بس دې چې ته حاجت نه یتای دی فرزله عبدی آی ورکا وی چې کیم نه کنه چې دی دا را مې په باندې یو کو چې کیم نه کنه وا په باندې پړا کو الله سلام قال لا يمنع فضل الماء لا يمنع به فضل الكلا ما ما يكره من التناجش تناجش تناجش دې ته ویل شي کنه چې لکه مثلا اتو یو شاید دې سره مثلا میر دې ولې د کومندې شي کنه اسمو دې تاول چې زوی در سره چکا بولی و در تا کنه کینا لنا فاطمه بولی و هر کې مخ چکا درته چې کیملا کنه شا ته وی چې نه در تا چې خلک لږ کې بدل سره ورشي ورشي چې کیملا کنه بدوکا شي خلک یخادعون الله دی دو کاور کوي خدای پاک ته دا خدای ته دو کاور کوي کانما یخادعون ادمیا لکه چې دو کاور کوي بین نام ته خدای ته دی دو کاور کوي او بیا بیا دا په دغه غافي چې کیم نه کنه په دغه ویوش کلا کلا چې کیم نه کنه دا سوکو چې مثلا دا څه چال ور جوړ کو کنه شا خو سوي چې کیم نه کنه شاو او پټه چې کیم نه کنه مطلب دا ده چې لکه دې طرف نه لاس ری پی یو هغه بل طرف نه چې کینده پنځه لاس ری پی چې کینده کنه یو تولا دا چې کینده دې پر څه چا ور سره جوړ یدا وی چې کرخ پټا ګری چې کینده کنه سره کړلا کنه دا سوی پټا ګری دا سوی سره کړلا چې یو لاس ری پی ور کولا بل پنځه لاس ری پی ور کولا دا وی اسونه واده شو خو په دې نه چې دا نه جهیز چال ور ته جوړ کو چې کینده کنه او بیره سره دې چې کینده سوی سره او خلی زکه کان اهون علی یواوی چې کیمدا کنه دا دیو تاسو سره په مو باندې دا ایوب یې کنه سبا دینا چې دا چال ول سره ته جوړ وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رجلا ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ذکر علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه یخرا فی البیو یو سرائی ذکر کرشو رسول مبارک تا چه دا پلنکای چه دا خودو کرکول شی بو سعودو ویشه دو کې مو کې ملګری امد په لمن سره نشته ولی یل خيار ثلاثه ایام نو درې ورځې خياري کا پاس مش او ټیک دو کا پاس مې شو بیا ورځې نو پاس کوم دا شي کنه ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخلق في البيوت فقال رسول بركة الله إذا بيات فقل لا خلابتا دكا ولي متفل مرشكنا ومو ادري بالخيال بابا يوها من الاحتيال للولي آغا مثلا چه من کول شي دی غچال ول جوړول دی ولینا فیل یتیمت المرغوبت پیغه یتیمه شی المرغوبت چه آغا ایغا بطرف بندرو بد کرل شی کنا دا سه یتیمه جلکی بیر پوتی شی کنا یو بطرف بندرو بد کرل شی پشلیوی جه کم دا کنا عادتینا اخلاق کی ریغوی جه کم دا کنا شا او په واک په نونګوي کنه هغه به تر باندې رغبت کړ شي دا ولی وی چې دا چې په نکاح کړی و کنه خپل نکاح یې تر وې سره دی یا سیک پی سیک پی کنه وی چې موږ به نکاح کړی و خو چې داسې به نکاح کړه چې دا سیال والا به ته جوړ کړه چې مهر به پیرا نکړه ورشه نشه مهر او چې کیم دا کړه په نکاح ما کړه دا داس ما کړه نشه یا زدی یا په نکاح کا هو پیرا مهر سره کا نشه او بیا دې کنه او یا مثلا کا پیرا مهر سره نه په نکاح کوي بیا زدی ورکه چې بل دې دو نکاح کو کنه ای سره وای ما کا نشه ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة فی اکمال صدات په پیرا کوله دی غمار شي بیا ولا کپنه کا کوي ټیک سو کنه ثم استفت الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد بیا استفتاء غشتل حال کې رسول برک نه دین اورسیا ویری کنه د دې غیا پر نزول نه اورسیا فانزل الله بیا نزل کو الله پاک دا کول چې وای استفتونه کا فی النساء کنه فذكر الحديث ذکر کړه دا حدیث تر اخره پر کنه شپ ویری کنه چا مثلا دا کیسه دی چه یتیمه سو دی چشتنه جمالی و دی مالوی و رغبت کو خلق پا نکاح دی دیشه بیا چه مرغباوی کنا شا بیا چه کم ده کنا داس کئی چه بیا پیرا مهر در کوئی خامخا چه پا نکاح کوئی سته کنا فذکر الحدیث باب اذا غصب جاریتا فزعم انها ماتت دا یکیم ده کنا یوا وینزدو کنا شا ده زید وینزد استو دا غصد چیارا دا پا نکاح کری یوا کنا شا چا من کو خان دو سنو زوی پټولا کړی دنه چا من کو حادو تو مثلا دا وخت چې را باندې کار کړی ما خو دې ته ملاوي لینا اذا سو شو چې کیم دا کنه چې ته مثلا غصب یې کا غصب یې کا چې غصب یې کې دنه ورسې چې کیم دا کنه بیا چې اولی پښتنه دنه او کوته چې کمنه خو هغه مو غصب کړی او هغه خپل نمړا شو کنه شا عمره نه یې کنه شا وی چې شاجه دنه مړا شو چې مو ته زمان نو کې ما چې کیم دا کنه قیمت ته ورکو چا دا وخلا ایسه قیمت ته ورکو دا جه کم دا کنه وخلا دا لکه امام بخاری سر پخنا گونده اعتراض کردی دا این دا یو چال والی جوڑ کرده ویچه دا ملک شده غصب کنه شا دا ملک شده غصب ویسه ملک شا خلا وینده شلا ایز بیا کنه را جه کم دا کنه وات کیمت یکو سره کسکو دا جه کم دا کنه را ودی کنه دا یعنی دا یو حلا جوڑ کریه دا ازام وقت برا دیوین دا ازرسی فهیا له بیا دا غا چې اذا من بخاری ته خپل رائے بیانای خپل رائے بیانای فهیا له بیا دا وینځ چې له دغه ملک ته دا مقصود مین هو صدا دا دغه ويرد القيمه ورفاسو کا قیمت ته کیمی او خسته دا کنه ولا تكون القيمه سامانا ولوی دا قیمت دا سامان ولوی لکه سامان دوی به خود شي چې مقرره دي دا قیمت او خستل هغه سامان نه دي چې دوی یې ځان رانه شي وبس کوي چې بل خاصه نه دي کنه نه دا وبس کوي بیا هغه سب کړه بیا هغه چې کیم نه کنه سړی چې درې وته شو دی لره واعتل او بیا چې کیم نه کنه او او زر یې وته وکړو په دې سره واعتل سمنا علت یې چې کیم نه کنه بیان کړه ونی وو او زر یې وته بیان کو په دې سره تو کول شي کنه په کول شي او زر وته بیان حمات چا کوم نشوي دو حتی یا حضر ربها حتی که چه وخصر چه کنه چشتن ده ده غوینده که مد ده ده بیا دی ویلی دی چه فیتطیب للغاصب جاریت غیره کنا بیا حلول دوی دی غصب دی پر دا پرتی ویل دا کسا خو دی وی و دیر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبرک کلی دی چه اموالکم علیکم حرام مرین ایتو سے بطوز بند حرام دی و ٹیم تو حرام دی خو چه که ما خیلی پر کڑا چه ملک یا نبی پردی مولی را چه دی خو ملک شا خپل مولی دا کانا شا و دین احنافی چه نا دا که مدی چه پرکلو بس داوی تراول شو دا وینز ایده شو دا ملیک شو و چه کولی چه دی داوی تراولی اچھا جی وابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قادر لوان يوم القيامه يعرف به جزاء في الندم شي بدي سرا وابي قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان وی ده بس که وزو پیسلا تو تا پا منده وکو فلا یا خوز ندا و خریدا سرائی چه دا پیسلا میں تا پا منده وکو لا شوی ده بل چا فینما اقطع له قطعه من النار ده پر کون ده تا ٹکڑا ده چا ده غیرا ده اینه دا چار والا نه جوڑاوی چه دا همو دا کذی کذا پا منده وکو حکم یردا پا منده وکو دا چار والا نه جوڑاوی چه کم ده کنا شا نو بیر بابن فن نکاح دا باب دا بیان ده اغی چه کم ده کنا کنا نکاح شی چه نکاح ته برا چال وال جوڑ شی کنا او در وقت دینا شهادت بی چه کم ده کنا شفه بنده چه کم ده کنا ده نکاح ور بینا شی وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر نوشی کو نکاح کولا با کرا شده حتی دوستا دن حتی که چه جزا پینا و طلبیل شو نوی صحبا کو نکاح کولا شده حتی دوستا مرا حتی که چه امر و اجازت دیدن او سر بیرش فقیل یا رسول اللہ کئی و ایزن او سرنگ دا اجازت تی بکره قال دوی چه ازا سکتت سو اخت جغل یشیب از دا اجازت وقال بعض الناس زنا خان که ویلی دی که لم تو سازن البکرہ ولم تو سوج کچره نشی ور پر اجازت و تربیل دی بکره نا و پر نکاح نشی کرل کنا پر نکاح نشی کرل کنا دا اجازت دان دا وینا تربیل او زوج یعلم او دې مرته د پاته لګی چې ان شهادت باطل شهادت کې د په دروغه ده نه دا په دروغ دین شاهد اور په دروغ شاهد اور شاهد دی دا وګړه کدي سه په خلاف دا باندې وګړه چې باز زائد من کو حادو بیا دا نه دی باز الناس ویلي دي چې فلا باس ایت احانس ته سبب چې وات کې کو دا مړ دی را را هو تزویج صحیح دا تزویج ته دا صحیح تزویج دا کنه شا اور رسول برک ویلي دي چې لا تنکه البکر حتا تستاذن کنه شا وی کنه اجازت نه ده طلب یلا شو په درویغه سیدون سیدی په بنده وکړلا او چا اجازت نه ده طلب یلا چې مثلا دې په اجازت سره دور باندې کښ شوی وي او په درویغه سیدون سیدی باندې وکړه کذی په اصلاح ته باندې وکړه وی چې دا بس د مرګ په حاش وکړه شا یعنی دا د بعض الناس خبره ده حدیث سید مخالفه ده کنه شا میری ای چې نه هو دغه یو حدیث خونه ده کنه خنه را حدیثی نه خوشتا کنه شا یو حدیث دی شردی می چه حضرت علی صاحب چه کم ده کنه ایغه نه ده کسر نکل ده یو سری چه کم ده کنه پی وشده بنده دعا اکلا چه ده مصره چه کم ده زونی مطر پنه کخ کرده او ده انکار وکړو چې نه به د زونور په نکاح کړه بیا د سړی د په نکاح باندې شهیدون قائم کړل قضیه شهیدون شهادت کې ویل په فیصله راته په باندې وکړه وایي چې کنه حضرت علی صاحب فیصله راته په باندې وکړه کنه چې بس دا چې کیندا کنه کو راش شو شو بیا دیو تا ویل چه و امیر المومنین صاحب کنا کسا داس کو چه سا زو خو تو چه کم دا کنا حکم در بنده وکڑو خو بنه کخ کریو خوی نیم کرا شا ویش دا تکلیف خو تو متا رکڑو خو بنه کخ کریو خوی نیم حضرت علی صاحب تا ویل کنا بیا حضرت علی صاحب تا ویل چه تم ما غام بایا فی شا کنا دیو تا ویل چه کنا چه دا شهیدن شهیدی پا دروی غر بنده وکلا کنا او په نکاح کړی یې یقین نه کنه نه هر دلی صاحب دا ول چې ته ما غا ما شاهدا کې زوجا کې بعد دا سیدونه چې سیدی در باندې وکړای دی زیر پر نکاح کړل کنه شا بعد دې زیر پر نکاح دایره چې کیم نه کنه هر دلی صاحب چې کیم نه کنه دا کې سره تکړی دی هغه حدیث لري تنکس مار حال جی کم دا کنا دا دی سے دا جی کم دا کنا من کو حاش و خدای دا سے سزے متعلق تھی کہ بلکہ من کو حانے میں جدا سی نا جو پر دی سزا بندی سک دوئے ہو کو کنا آغا خو بیا محل صلیح ندا ور پر کنا سا جدا سے محل بھی کہ صلیح بھی ور پر کنا سا من کو حاد چان دو کنا سا صفا سترا سزا بیا دا چې سیدون شهیدی په وګړه قضیه صاحب قضا وکړه پاس تیرا ور پر کاش ودا کنا سا ځکه چې محل صلیح دا ور پر چې کیم نه کنا سا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم ان امراه من ولد جعفر تخوفت ان يزوجها وليها يواشذا لاولاد جعفر نوا دولا ده دلا پر زون باندې دینا چې ورته نکاح کو دلاره والد دې چاته وهي کار حتن حل چې دوی بي بار غنین کې دې باندې په زیرا مې ورته نکاح کو کنه په زیرا مې ورته نکاح کو زو خاص نه وي اور پر نکاح فارسلت الى شیخین من الانصار بیا دې څه ده غریب اطلاع ورغله غد به مشول دې انصار ته چې عبد الرحمن نامه ده بل مجمع نامه ده نو ویل او دا دوا دی ابنای جاریه دا دوا زمن دی جاریه وی کنه جاریه بی بی کنه شام دی ایغه دوا زمن بی قالا ایده دوی سره مشونه وی دویلو ایده شده تا فلا تخشینا ما داره دو پیدینا کابر په نکاح د کو سیک په زیرا او نه د شیاسه د نکاح کو د پر بیا خیار شتا کنه شا په زیرا د چې سیک ور په نکاح کوي کنه دونه اجازه نه وړي او سیک ور په نکاح کوي کنه او فإن حلصا بنت حزام حلصا جا غلیر ده حزام دو انکا حابو حضر پا نکاح کری و دل رب لور ده ده و حیا کار حضر و حال لچه دو بعد گنین کی و فرد دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک بیرد رسول مرک دان کاح ده ده کانا ده عرب کلو کانا تا ما غم غم و سیک دی جی بزیرہ ورس نکاح کو تا بیارت کوائی شای نکاح کنا قال سفیان دا سفیان ابن وعیناوی نی دا پوس کنا دا اصل شه دی علی ابن المدینی دا ویلی دی علی ابن المدینی ویلی دی چه سفیان ویلی دی چه و اما عبد الرحمن و اما عبد الرحمن فسمعته یقول سفیان وی چه هر چه عبد الرحمن دا مار ودلی دنا یقول چه ویلی عن ابیه یا پوس حدیث دا کنو و عبدالرحمن یه بیا ده قسم لر نکل کری کنا نو بیا سوچ میں دا کنا و اما عبدالرحمن ده یحیاء پا زیبا ده که عبدالرحمن ویل بدل خیار که عبدالرحمن ده سفیان ویلی ده چهار که عبدالرحمن ایسوز میں ده و سمعت احمار دری دنه یقولو چه ویلی عن ابیه ده ده قسم پا زیشو عن ابیه عبدالرحمن نکل کری ده پلورا قلنا چه قسم ده چه انا حنسا او پیوی سیا شیخین نروولل ایده وجه نداغا منکتع شو کنا دا شیخین بس پوتی شول کنا ذکر رغاز رسول مبرک نخو دیده کسا دار دریه کنا شا وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستعمر بودا شدا چوي کنه چې ودا شوی نه يسعه هذا النکاح راو دا صدقه نکاح ولا باس بالمقام له معها ونشتا فوق وستاگه کرلی ده ده سر ما حای ده شده سر کنا ده میزی ای کنا مخشه سیبه بکره متعلق و ده ده سیبه متعلق ده حدیث رو ده کسر رو وفي قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليك عن ذكوان عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستاذن قلت ان البكر تستحي موت اول عائشہ وی چې بکرا هو حیا کو بیا غا اجازه تیر ور کوي قال رسول الله برکو چې اذن حسماتها اذن دې چې دا غلولا دې دې دا کنه وقال بعض الناس ان هوا رجل جاریه یتیمه کچر فیش ولا رلو یو سری دې جلکې یتیمه یا دې بکره فابد یری انکارو پر چنه کزو خیتو سرانه که فحطالا به چال والی جوگو فجا بشایده زورن علا انه تزوجها فادرکت او د ګیبین سره وکنه شام سوچ مې دا کنه بیا دې وره چې خدای پاک دې کیندا رسول مبارک دا چل ور جوړ کړو او بلې بلې دا چل ور جوړ کړو چې کیمه بلې څنګه چې کیندا د ګیبین سره علا حفصه بی بی وکا کیما یو کنا ایتا دا چال ور جوړ کړو یوره واسه زینب دی بل واسه حفصه بی بی دی بی کنا نو بیا اچھا جی فقلت مول اما خبردار لا تخالف تنبيه دي فرد والله په خدای مې راته وروړي ولا نحتلن له میرو چال ور جوړوي دا رسول مبارک ته پر کنه ودره میرو یو چال ور جوړوي فذكرت ذلك لسودتا حرد شاوی چې مو ذکر کړل دا کیسه سودا بی بی تا وقول دا ویل جو ډیر وزګرنا زیو کیسه ته کې کیم نه کنه هغه کې فانه سيقوله دایې د خامخه د تکو دا خبره چې سکتنی حفظه تو شربت عسل رو کله د مدا حفظه یو غړاب دیږي بنه کنه هر باندې چلا دا کنه کې بنه غړاب فقولی له سوده او بیا ته یاد تا چو دا هو کې دای شي دا کې بنه مې چي څه دو دا په د مغفیر باندې نوستوي او دا مغفیر یې ځخولا وي ودا دیږي بنه ته ورګټ کړه وي دا کې بنه تو چلا دا کې بیر بنو کوي کنه شام تشو فقولی له بیا بیا چې کینده کنه دتا چې جرست نحله زوا خولا وی کنه مچې دې دغه ونه عرفت ونه لرا عرفت دا یو ونه دغه مغفیر دې ونه ذریکان دا کنه صاحب دا عرفت ونه څه دا کنه صاحب دې باندې ولا مچې نو ستوي قال ابو جلا چیرې مې مخ فيه هو الذي قالت بیا سودې بي بي ته چې فما هذه الريح دا بیا څه دي راځي قال رسول الله برکت او فرمایي چې سقطني حفصه شربت عاصره اربنه شلا لا حفصه بي بي احرام دي کې ګناه قال سودې بي بي ته چې ها جرست نحله زهولا وی چې کیندا کنه مچې دي کې ونه اور خود ونه لاره کنه چې دا دا مغفیر چې دا نه وځي فلما دخل علی هر دا شاوی چې سواد چر داخل شو مو بنه قلت له مثل ذلك ما لغا کی سره دا ولا حلال صفیه صفیه وی بنه جوړ داخل شو قال له مثل ذلك هغه دا کی سره دا فلما دخل على حفصه سواد چر داخل شو رسول الله برک حفصه بی بی بنه قالت له حفصه بی بی او غل د رسول الله صلی الله علیه وسلم علی اسقی کا مرلو دا خبره د سلې مې به چوړې کړې لقد حرمناه په تحقیق سره مارې کړو به دلاله دې کی بنانا ایګي بنانا دې حلال شي نه مارې سبحان خدا دا مې سو قال هر دا شی ویلې دي چې قول تو له حمد دې چې اوس کو دې خلک راځي نه کنه ته یې کیم دا غاو ځای کنه خلک راځي نه ما نه لري کنه اچھا جی دا دا چال والی چې کیم نه کنه جوړ کړه او خداوند ته او چې کیم نه کنه راته بلې بلې تا کنه بابا یقرا من الاحتیال فی الفرار من الطاعون تیشتا ده وبو نه کنه چه وبو سوی کنه وبو پی وطن مونه ولا گیری ده غنا چه کنده کنه چه تشتی ده تشتی ده پر چال وال جوڑا ول سوی کنه شا دا با هر چه پی وطن مونه ولا گیری و تا دیو بیا ولا تشتی کنه او چه وینا ولا گولی ایدو پی وطن مونه ده وبو کنه بیا ورسیانه ده زلوسته بانه که کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله تعالى عنه خرج إلى الشام هرد عمر صاحب يوره وطلو بطرف دي الشام فلما جاء صرف سواق دي جرولو صرف مقام تكنا بلغه دا کیسه د تورسه دل چې ان الوباء وقع بالشام وبشخ شوی د شام باندې کنا سره مقام تورسه دل شام ته نه ده داخل فاخبر عبد الرحمن بن عوف خبر رسول عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول مبارک ویلی دی اذا سمعتم بارض سوا دې چار ودلو کې تاسو دې وبو متعلق چې شاهد په یوم زکا باندې فلا تقدم علیه دې تاسو اقدام ما ور کوي ور دې مې ما په دې وبو باندې کنه و اذا وقع بارض سوا دې چې شاهد په یوم زکا باندې وان تم به او تاسو وی په دې غیم زکا چې فلا تخرج به او زه ما فرار منه دې پر دې تشتک لې دې وبنه فرجع عمر من سرغن یار وفات شو عمر صاحب د سرغ مقام نه شام ته نه نه وته ځکه چې ره وګړه کړی وانه به شهاب بن سالم بن عبد الله ان عمر رضی الله تعالی عنہ ان من صرفه ان من صرفه ها هر عمر صاحب وګرځه د شام نه ویلې وجه دې حدیث د عبد الرحمن ابن عوف صاحب نه چې دا حدیث ته باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا سمعتم بحرد فلا تقدموا عليه کنا پوسینه وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص انه سمع اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه يحدث سعدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع يحدث سعدا ده حديث بيان اول سعد صاحب ته رسول مبارك ذکر کلو ذکر کلو مرض مرض نه دوا دا مرض مرض دوا بونه دو کنه کنا وی کلا نوی کنا شا همیشان پر هنی و بخو کلا کلا جی کیونه کنا وی کنا فمن سمع بی ارض فلا, يقد فلا يقدمن علیه ومن کار بی ارض وقع بها فلا يخرج فرارا منه باون ویل حبت و شفا دی حبا و شفا ایده ده پر جی کیونه کنا چال والی جوڑا والوقال بعض الناس ان وهب هبتن الف درهم الف درهم ده هبتن نبدل اے سیدنا عمر خو تو سنگا کول نشو په تیرا چې تو سنگا کول نشو په تیر په تو خو زکوت نشته دې مو درول اے دیوار مې استرا شو په مو سنگا په بیا کول نه در کړه خلی یا مې استرا کړی دا مو بنا د زکوت نشته کنه اچھا جی قال ابو عبد الله ویلی دی امام بخاری صاحب چې فخالف رسول الله صلی الله علیه وسلم په لهبته مخالفت یې کړه د رسول مبارک د حدیث نه په بری د هدایت له بعض الناس دی رجوع په حبات صحیح به دي کنه به دي صحیح اور رسول الله برک حدیث دا څه چې العائد فی حبتی کل قلب یعود فی قیئه کنا یو به دا رسول الله برک حدیث نه مخالفت کړه دا به حبات او بل چې کنه وا اسقط الزکات زکوت یا سکت بل لا دا کنه دا سره چا به کړی دی د بعض الناس کنه ویلې کنه اچھا جی وابی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ایوب سختیانی عن اکرمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی سلم العائد فی حبته اگر رجوع کنی که بحبا خلا شکل قلب بشان ده رسوی ده یعود فی قیئه جدا یعود کو پیغ کای خل شه و بیا بسر سکی لیس لنا ندا مناسب ده میز پر مسئلہ سو دا سے بدرانگ مثال کانا چه سپی سر میز مشبکیش بیوی جی ولکه دا سپای جی دا کئی سکی خو بگونن گوری بی خونا که بگونن گوری بی خواه سه غا دس کی جی کم دا کنا غا و دا خبر دو غا طبیعت نفرات لی رکھ اخلاقی دا حس سرا جی کم دا کنا خل نرئی خبر دو کنا نیرا سپای خو بگونن گوری بی نا کنا سجی دا سه مثلا درائی بری باسی چی رجوع کو چی کلا شرائط مرائط دی رجوع کی رائی کنا سا بیا رجوع جی کنا اخلاقی لی حس سرا کنا دا ٹھیک یا جی کم دا کنا خو بیا بگونن گوری بی نا پا دی بندی کنا رجوع بشکرائیش او چه شرایط دی پینا وی او دانه دی حدیث نه نشته مخالفت کنه اهل کله حسره فمیلا چې کیملا کنه بادا بیلی او خلاف اولا فی بیلی میزا او په دې جو دا خبره چې دا کوز وځه کا سکے ته چې حقوق یې نه تر کړای څنګه کول نه تر کړای څنګه کول نه په پیرا کنه وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال انما جعل النبي صلی الله علیه وسلم اشفا انما جعل النبي صلی الله علیه وسلم اشفا فی کل ما لم یقسم بشکا مقرر کړی در رسول مبارک شفا فار ایغه شی چې تقسیم شو نوی ملک مشترک دی تقسیم نوی ایموتو گاردنی میں تو دانی میں مدہ تقسیم کلا میرا داو از دور والا کے تو دیرے دا خلا باہر میں بدبو نے خال سکتا و دیرے تر سر خریق کے بدے شیشے و تقسیم کلا میرا دا از تو دے پر دے شفا حق سا کنا چه شفا جی کیم دا کنا بدبو نے اوکے دا شایی پر شفا سر دے روخ شفا دا دوی جاوی برا دی جوار دی پورا کنا شفا دو دی جوار دی پورا کنا شا ثم عمد الى ما صدده دینا ورسی یا دیگه ما اولا ناس کاس کر کرده پا طرف دیگه شی شدده ہو چه مضبطوی ہے دیگه کسی لارا کنا ویره کنا دا کسی ریغا دی چه کم دا کنا مضبطا کریه دی چه جوار دی پرا شفا داشتا دانی پا دی حدیث بنده احمال نکو کنا شا دا حدیث خدا دی چه کم دا کنا چه فمیل یی چې جوار دی وجه نه مشو فاقو بیلی واخبل مراتب دی دی لپاره یو چې کیم نه کنه خلید فی نفس المبیع وی کنه شا او هر اول شو په حق دی غل لپاره دوام فکری خلید او شریک وی حقوق المبیع بلیار او پرستی دی ور سره شریک دی دوام شو په حق دی غل لپاره درام دی یاره مناسب لپاره اذا مثلا یو سره معلومه چې ذکر یې او جماعت کړی یاره ثم اشتر الباقی ادنا ورسی بیا د یو کم سل بخره و وکانا د جار اشفه د بسام الاول او وی د جار د پر شفا په اولینې بخره ایل بیا په دې غوړي چې برا شفا د له فی باقی الدار نشت شفا د پر په دې بکی نه را یو کم سل بخره شه وله ان يختار في ذلك واستاد مشتري دې پر چې دای چالو ورجو في ذلك په دې غمت نه ولې د حق د تجارت ملاسک وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن ميسر قال سمعت عمر بن شريد يقول جاء المسر بن مخرمه رضي الله تعالى عنه ووضع يده مسر بن مخرمه صاحب شر شلوس اخبلا على من كبي عمر بن شريد بي يدمو په مخه باندې اکشه شو کنه مو په حساب باندې اکشه شو يسا فانطلقوا معه بذرور يد سرت طرف ده سعد بن ابي وقاص صاحب هغه هغه په طرف لوړه ده یعنی سعد ابن ابي وقاص صاحب ده مسور ابن مخرمه صاحب ده عمرو ابن شرير یا ده وادي ابو رافع صاحب او فقال ابو رافع ابو رافع صاحب ول مسور صاحب ده الا تامر هذا اي امر نه کته دغه چې کیند سعد ابن ابي وقاص صاحب ده په دې باندې عیاشتر یمنی چې وکړ مو نه بيتي کټا دې مو الله دې هغه کټا دې مو پیداری چې ده په کېر شدو یو راس پیداری ورو دې ورو پیداری ورو دې معنی یو کټا له مو نه وکړه داسی ویلی دی او یاداسی ویلی او قال یاداسی ویلی ما عطیتو که همونو در کریه جه کم ده تو تا او داغا جه کم ده کنا کسا یادا مول قلتو لسفیان دا داغا علی ابن المدینی بیئی کنا دا شگردی بینی کنا سفیان ابن عیینا ده شگرد علی ابن المدینی قلت علی ابن المدینی بیئی چه موویل جه کم ده کنا سفیان تا چه نا معمر نم یکل حقا دا معمر خو نو بیانوی دا حدیث دا معمر قال ابو سفیان ول چې لکنه قاله لی هکذا لیکن سفیان ته چې مو ته معمر کړی دا خبره دا اساس ته سوی ایسا چې دا خلیج کیم نه کنه چا خبره دو یا دا خلیل ابراهیم ابن میسرا خبره ده معمر خبره ده نه معمر مو ته دا غاف کړی دا تاسو دا نیوی کړی کنه شاب اچھا جی شدا خدا وقال بعض الناس بعض الناس ویلی دی چه دارا دا ان یبیا شفا دا اده دا یره دا وکړه چې دا شفا چې کیم نه کنه معنی کوله د شفا ته چې د شفی شفا نه بنه وچلې شي اده شفا د فکوله دا یره دا فله ان يحضر سائر د پر چې دای چال ور جو کو حتی یو تر شفا تا حتی کې به تر کو دای د شفا سره کې چال ور جوړي فیحب البائع للمشتری دارا به د هبا کو به مشتری ته کېر ويحده زرا نسخه ونحوه رو غلا کنه چې مثل د کېر کنه زکه یا څه شي کنه و دا یو حدود بیان کو چې کیم ده کنه دې کې کیرا دتا و يرفعها الیه ور ده کو دا کیر دتا و بیا و يعوذه المشتری الف درهم و يعوذه ور کو دا مشتری زری پی کنه هبا سره دا ور کو و بیا راي په اخر کې عوض ور کو چې کیم ده کنه تا دا هبا به عوضین وش بیا فلا یکون للشفیع بیا شفاعت النار دی به شفیع پر پدیش شفاعت خدا لکه کې نه شي احناف سے چکیم دا کنا زنا حال کے دا کسا کری یعنی رائے بارے دا کسا کری کنی امیر فکر حنبی سے دا خبرانو دو کنا شا رویر یہ شدا دی چی حباب شل تیرے وزا پا حکم دی بیا شدو بدیش شفاش تا کنا شا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن ابراهيم بن ميسر عن عمرو بن شديد عن ابي رافع ان سعد دغاك سعد ان سعد سعد صاومه بيتا بليغ كولا دتا فاراد ان یبتر الشفعه ده وهبا لابن اسیر ولا یکون علیه یمین ځکه چې بوړې ورکې باندې قسم بیا نه دی میکانه چې کله ستر شي بیا ول بیا لکه شفاعه باندې کرای شي خو خیر په حال یې شي باندې کرای بس دی کنه Yeah.